هلاک کړو ان قوم د نوح عاد ثمود او قوم د لوط او مدین والا د شعیب علی السلام قوم دا دلایل متبیا ور کړو کتاب بصائر دا دلایل حجتونه یعنی رڼاوه د پاره د بنی اسرائیلو للناس د پاره د خلق او هدن او هدایت او رحمت لعلهم يتذكرون دې د پاره چې دیو نصيحت قبول کړي او شکر ادا کړي وما كنت بجانب الغربي او نوې ته اے پیغمبر هغه غربي جانب دغه غر غربي طرف ته تنوي اذ قضينا الى موسى الامر چې کله ورکړو مونږه موسی عليه السلام ته نه پیسلم کړو موسی عليه السلام ته د کار وما كنت من الشاهدين او نوې ته گواه ولكنا انشأنا قرونا لیکن مونږ پیدا کړو امتونه ډیر رسته د موسی علی السلام نه فتطاول علیهم العمر نو تیر شو وګر شو په دی باندې عمر ان زمانہ وګد تیر شو او ما ته پیغمبران ولېګل او داغه نه پس مونږ ته پیغمبر ولېګلې و ما كنت ساويا او نوې ته مقیم فی اهل مدینه په دې اهل د مدین کې تتلو علیهم آیاتنا چې لوستل تا په دیو باندې آیاتونه زمونږه ولکن نا كنا مرسلین لیکن و مونږه لیګون کی پیغمبرانو لره وما كنت بجانب الطور او نویت په جانب داغه تور په هغه طرف د جبل تور کې اذنا دینا کله چې आवाज کړو مونږه ولکن رحمتا من ربک لیکن دا رحمت دې د طرف درفستانه چې تا ته مونږه وحی لیګو تا خبرو لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر دې لپاره چې وې راته یو قوم ما اتاهم چې نه راغلی هغه ته من نذیر نس یو يرون کې من قبل کستان مخ کې یعنی په بنی اسماعیل کې بل یو پیغمبر خو نو راغلی ام تر راغلی لعلهم يتذكرون دې د پاره چې دوی نصيحت قبول کړي ولولا ان تصيبهم مصیبه او ولدا سي ونشوا کله چې ورسې دوی ته مصیبت بما قصد قدمت ايديهم په سبب دا هغه کارونو چې دوی لاسونو مخ کې لګلیو فیقولون دی ویل یا ربنا ایز مونږ ربا لولا ارسلت الینا رسولا یعنی کچرته داسې خبره نه چې دوی ته کله مصیبت رسیدلې روسته نه عذاب د هغه ګناهونو په سبب چې د دیو لاسونو مخکې لګلې دي نو دیو بدا وای چې ای زمونږ رب ولې تا مونږ ته پیغمبر نور علی غلې نو مونږ بداغه تابعداري کړې وې فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین موږ به مؤمنان جوړ شوی وي دا خبره کنه کوله نو پیغمبر لګول ته بیا حاجت نه وو خود دی وجه نه چې دی بیا دا ونه وي چې کوم ته پیغمبر را لګل نو موږ به داسې او داسې وي موږ به داسې نیکان جوړ شوی وي فلما جاءهم الحق نو کله چې راغی دی ته حق نه دا پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم من عندنا طرف زمون قالوا دی ویل لولا اوتیا ولی ورکړه شو مثل ما اود ولی ور نکړه شو مثل ما اوت یا موسی څنګه چې موسی علی السلام ته ورکړه شو س ان د دې نخي معجزه ولی ور نکړه شو څنګه چې هغه ته ورکړه شو یا د کتاب په یو ځای ولی ور نکړه شو څنګه چې موسی علی السلام ته ورکړه شو نو الله فرمای اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبل دا هغه خلک نه ولې دوی انکار نه وکړ د موسی عليه السلام تم دا نه خبر کړ شو او دا شان یو ځای کتاب ورکړ شو نو ولې دوی په انکار نه وکړ کفر نه وکړ قالو دی ویلو سحران تظاهرا ودا دو جادو جادوګر جادو دي سحرونه دي یا دا دا دواړه جادوګران دي دواړه سحرونه دي ان دا قران او تورات دواړه سحرونه دي یا دا چې دا موسی عليه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دواړه جادوګران دي تظاهرا چې د یو بل سره مدد کړي دي وقالو انا بكل کافرون او دی ویلو د دې دوه نه ټول د مونږ انکار کوو قل فاتوا بكتاب من عند الله ورته وایي چې تاسو راوړی یو کتاب د الله تر طرف نه هو اهدا منهما چې هغه ډیر زیات هدایت والی د دې دواړو نه اتبعه نو زبر هغه تابعداري وکم ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی فإن لم يستجيبوا لك نو کدی چرته خبره و نه منل ستاینه دی و نه کړل کتاب را نوړو تا ته فعلم نو پوه شه انما يتبعون اهواءهم چې یقینا دوی تابعداري کوي د دوی خپل خواهشاتو ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدن او څوک د ډیر گمراه دا چانه چې تابعداري وکړي د خپل خواهشاتو بغیر د سه هدایت نه د الله د طرف نه یقینا الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته ولقد وصلنا لهم او یقینا وصیت کړو مونږ دیوته وصلنا د وصل نه دی پۀ در پۀ لېږلي او پۀ يو بل پسې هم لېږلي وو دوی ته القول خبره د نصيحت يعني خبره مو ته رسولې وه د غفلت نه هم رابېدار کړي وو لعلهم يتذکرون دې لپاره چې دوی نصيحت قبول کړي الذين آتيناهم الکتاب من قبله هغه خلق چې ورکړی شوی وو هغوی ته کتاب د دې نه مخکې هم به مؤمنون هم به يؤمنون دوی هغوی په دې باندې کتاب باندې ايمان راوړي دا د اهل کتابو چې کوم خلک ایمان راوړي دا غو بیان دی او کله چې لسته کېږي په دې باندې آیاتونه ان دا قران وای دی آمنا به په دې باندې موږ ایمان راوړی دی انه الحق من ربنا یقینا دا حق دې زموږ رب د طرفنا ان كنا من قبله مسلمین موږ د دین مخکې مسلمانان فرمان بردار اولائک یؤتون اجرهم دا خلک د چې ورکړی کېږي دوی ته اجر د دې مرتين دوه کرته دوه کرته داسي اهل کتابو ته دوه اجر ملاويږي یو اجر په مخکینی کتاب باندې ایمان راوړو او بل اجر په دې کتاب باندې ایمان راوړو نو د دوی کوم خلک چې ایمان راوړي نو دوه اجرونه ملاويږي ورته یو د مخکینی کتاب او د پیغمبر بل د دې کتاب او د دې پیغمبر ويدرؤون بالحسنه السيئه او دیو د پکی په نیکی باندې بدای لره ومما رزقناهم ينفقون دا څه دیو ته ورکړي دا غنه خرج کړي و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه او کله چې دیو سره لغو خبر او ری قبیه خبره نو دا غنه اعراض کړي وقالو لنا اعمارنا و زم د پر زم عملونه دی استاد د پر استاد عملونه دي سلام علیکم سلام دی پتا سو لا نبتغ الجاهلین مونږ دلټو دین د جاهلانو د سلام نه مراد سلام د محبت نه دی سلام د متارکی دی یو سره څوک پریدي کنه او لاړم سلام علیکم پاتې شوې ته نو دا سلامم د پرې خو دوه والا سلام دی انک لا تهدی من احببت یقینا ته هدایت نشي کولای هغه چاته چې ستا خوخی ته هدایت نشي کولای هغه چاته چې ستا خوخی ولکن الله يهدي من يشاء لیکن الله هدایت کوي هغه چاته چې دا هغه خوښ شي او هو اعلم بالمهتدين او دا الله ډیر ښه عالم دی پاغه چا باندې چې هغه هدایت بیا مومي وقالو ان نتبع الهدى معك دا یو بل د بوزدلې خبره دی کوله مشرکینو ورته وی چې کومګه تابعداري وکړه د هدایت دا ستاسو سره نتخطف من ارضنا نو تخطط من ارزنا د دې زمکه نه مونږه اوچت کړی شو ودا خلک برابر راغون شي کنه او ټول رمزه تورسي تباہ برباد دم کی د دې زمکه نه من بالکل وباسي نو د یری خبرو یریدل اولم نمکن لهم الله فرمایي جواب نمبر 1 یو جواب دا دی آیا دوی ته مون د قیام زین نه ورکړي کوم حرما امنا دا حرم چې د امن زی دی یجبا الیه ثمرات کل شیء چې راخ کو د کیږي را چلول کیږي دیتا میوه د هر شی نه هر قسمه میوه رزقا من لدنا رزق زمون د طرف نه ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دیونه نه پويږي اندا جو ته پته نشته دا چا کړی دی او بیا بل جواب وکم اهلکنا من قريه سمره هلاک کړی دی مونږه کلو والونه بطرت معيشتها چې هغه ډېر تکبر کړو په خپل معیشت کې ځان ډېر اوچت ګڼلو فتلک مساکنهم نو دا دې کلی دا وی لم تسکم من بعدهم الا قليلا چې ودوسې دل پکې دا غوي نه پس مگر لګ ان پیغمبر ولي او بیا خبره و نه مني والا عذاب راولي يتلو عليهم آيات را چلوري په دې باندې آیاتونه زمونږه وما كنا مهلك القرى او نه موږ هلاکون کې کلو والا ولا والا واهلها ظالمون مگر په دې حال کې هلاکو چې داغه اهل ظالمان شي مشرکان شي او نه دریم نمبر جواب وما اوتیتم من شیء او هغه چې درکړی شوی تاسو ته شی فمتاع الحیات الدنیا دا د دنیا سامان دی په دې مغرور کیږي د دې د حفاظت فکر مکوا وزینتها او دا زینت د دنیا د ژوند دی وما عند الله خیر و ابقا او هغه چې د الله سره دی نو هغه ډیر غوړه دی او باقی پاتې کیدونکې دی افلا تعقلون ایا تاسو د عقل نکار نه لای اپ من وعدناه وعدا حسنا ایا سو چې سره مو وعده وکړو وعده ښه په هو لاقیه نو هغه د دې سره ملاویږي د دې وعده سره کوم متانه او پشان دا چاره چې هغه ته مونږه سامان ورکو سامان د ژوند د دنیا ثم هو یوم القیامت نو بیا هغه د ورځ د قفوز د قیامت من المحذرین حاضر دن کو نه د جهنم په اور کې ويوم يناديهم مطاغرت يوتا مغاوازكو فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون نو دی وای چرته دغه زموږ شریکان هغه کسان چې تاسو داغه داوا کوله چې دا زما شریکان دي دا چرته دي قال الذين حق عليهم القول او به یا کسان چې ثابت شوی د پاوی خبره د عذاب دا خبره د عذاب کومه ده چې الله ویل لا ام لا ام جهنم من الجنه والناس اجمعين چې زب جهنم د ټول نډه کومه نو دیو بوئی ربنا هاولائی اللذین اے زمونگ رب داغ کسان دی اغوینا چې مونږه گمراه کړی دي اغوینا هم مونږ گمراه کړو دی لره کما غوینا لکه څنګه چې مونږ گمراه شوو تبرأنا الیک نن مونږ جدا کیږو تا طرف ته دیونه ما کانوا ایانا یعبدون دیو زموږ عبادت کوونکې نو یعنی دیو زموږ عبادت نکاو دا خو اصل کې په خپل خواهش پس روانو د خواهش مطابق لار او ته مونږ پر هم کړی و یعنی د زمونږ عبادت نکاو اصل خبره بل و دیو ته یو لار دي سي پکاروا چې هم مسلمان پاتې شي پخکارا او پټ دن ټول کافر پاتې شي نو دا لار او ته مونږ پر هم کړی و نو زمونږ عبادت نه وکړي او مونږ هم سجرم نه کړي دیو چې څه وخت مونږ ته سر باغ پر هم کړیو په دیو باندې خبرونه او عذرونه به ختم شي یوم اذن په دا ورځ په هم لا يتساءلون دیو به یو بل نه تاسو نه کوي فاما من تاب هغه چا چې توبه وستله او ایمان راوړو او نیک عمل وکړو نو یقین قریب ده چې دیو شي د کامیابونه وربک یخلق ما یشاء و یختار او رب ستا پیدا کوي هغه چې خوښ شي و یختار او خوخی د رسالت د فرغ سو کې چې خوښ شي ما کان لهم الخيره نشته دوی لپاره څه اختیار سبحان الله پاک دی الله وتعالى عما يشركون او چت دی دا غسنه چې دوی وسره شریکي وربک يعلم ما تكن صدورهم او رب ستاره ډېر عالم دی پاک سبانی چې پټي سینې دی و ما يعلنون جس تخکار کوي وهو الله لا اله الا هو او دا الله دی نشته دی بل اله مگر دقه یو الله دی له الحمد فی الاولى والاخره د دې لپاره حمد دی صفت دی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم وله الحكم والیه ترجعون او د دې لپاره حکم دی بادشاہي او فرمان روي ده او دغه ذات ته تاسو واپس کیږي قل ورته وای ارایتم ایتاسو ما ته خبر راکې ان جعل الله علیکم الليل سرمدا کچرته الله وګرځي په تاسو باندې شپه همیشه همیشه دائما الى یوم القیامه تر ورځې د قیامت پورې من اله غیر الله سوق دې اله د الله نسوا یاتیکم بزیا چې راوړي تاسو ته رڼا یې ورځ افلا تسمعون آیات تاسو د خبره اورئ نه یعنی اورېدل څنګه په نظر اوریدل د عبرت قل ورته وای ارایتم تاسو ما ته خبر راکې چې چرته وګرځي الله په تاسو باندې دا ورځ همیشه د پاره تر ورځ د قیامت پورې سوق دی بل الاس د الله نه سوا چې تاسو تشپرا ولي چې پای کې تاسو آرام وکي افلا تبصرون آیا تاسو نظر نه لري عقل نه لري ومن رحمته او دا الله د رحمتنا جعل لكم الليل دار چې ګرځول تاسو د پاره شپه والنهار ورځ لتسكنوا فيه چې تاسو آرام وکړئ په دې کې نه پښپه کې ولتبتغوا من فضله ولټوي فضل د الله په ورځ کې ولعلکم تشکرون دې لپاره تاسو شکر ادا کړئ د نعمتونو د الله و یوم ینادیهم او په دغه ورځ چې आवाज به کوم غدیوتا فیقول اين شرکائی پس باندې چې زما سره څوک شریک شته فعلموا ان الحق لله یقینا دی و پوښ دا ټول خلق خلق قومونه چې حق خدا الله د پاره دی یعنی توحید وحدانیت خو خاص دی الله سره وذل عنهم ما كانوا يبترون او رک بشي د جون هغه څه چې دوی په دنیا کې جوړول ان قارون کان من قوم موسی د قارون ذکر کیږي چې د قارون سره خزانه ور سره وي نو د خپل خزانو باندې ډیر زیات مغرور وو چې زما سره ډیر زیات مال او دولت را سره دی نو الله د دې خزانو سره پزمکه کې خخ کو دا څومره خزانه څومره مالدار څومره لوی حیثیت په دنیا کې خو کله چې الله وغواړي نو یو سکند نه لګي یو سکند یو څو منټونو خبره ده چې سړی مالدار دی زرګونو لکونو کروڑونه ور سره دی په بانک کې بیلانس دی خوشاله دی په کور کې هر قسم نعمت دی او دا د بالاکوټ قسم واورې دی کنه ټولو څو منټونو نو تیر شوی او د دې معاشره د ټولو نه مالدار ترين خلک او خوشحال ترين خلک د یوې یوې نوړۍ محتاج و، د یو یو بسکټ محتاج و، د یوې یوې جوړې زړې جامې محتاج و، یو څادر یې په کار و بیا نه و ورسره، نه هغه د بېنک بېلنس و، نه پیسې وې، نه کور و، نه خوشحالۍ وې، هېڅ شی نه و، سوال ته ناست دی، پیسې د خلکو نه غواړي، د ټولو نه چې کوم مالدار ترین خلک و، د ټولو نه زیات محتاج په دې ورځ هغه خلک و. او دا څه و؟ دا یو څو منټه دي، د دې نه مخکې مالدار او څو منټه پس هېڅ هم نشته دی، نو تاسو د دې نه عبرت نه اخلئ. نو قارون تبارک الله فرمای چې هغه دغه سو خو اسم پاتې نشو نو تاسو سره هډر لک څه در سره دی دا اسمم نه در سره په دې باندې مغرور کیږي مده قارون بشان قارون نه عبرت واخلي کنه قارون د فرعون د د موسی علی السلام د قوم نو فبغى عليهم نو سرکشي وکړه لواته نه هو من الكنوز ورکړي موږ ته خزانه سمره خزانه ما هغه خزانه ان مفاتحه چې د دې کنجانه د خزانو د لتنو او بالعصبه درنی بوې په یو لوی جماعت باندې اولی القوه چې طاقت والا خلکو دا سمره وی د دې مقدار خو نه دی خودلې خو یو جماعت به دا چا بیان ګرځول نو دام کې دی شي بعضی روایت کې دا دی په کچرو باندې ګرځولې خو دام کې دی شي چې یو لوی جماعت چې د خزانو مالکان دي دا چا بیان په وې درنی وی کله کله په جوب کې یو سوچا بیان دا سره نارملی ګرځي ځان سره او کله چې دا چابیان لګي زیات شي غټ غټ چابیان دي د ډیرو دي لوی پړ راځي مشور ټول دفتر چابیان یو کسر ور سره دي نو درنی دي په نو دغه شان ډیر یو لوی جماعت چې دا چابیان به ګرځولې خدا چابیان بیا هم پاوی باندې درنی وي اله دومره خزانه ډیر وي اذ قال له قومه کله چې ویل دي قارون ته د قوم لا تفرح ډیر مخوشاله تکبر مکو غرور مکو یقینا الله نه خوخی مغرور خلک فرحین هغه خلق چې هغه خپل ځان باندې فخر کوي خوشحاليږي وابتغي اول توفي ما پاس کې عطا الله جل کړه تا ته الله الدار الاخرت کور د اخرت ولا تنس نصيبك من الدنيا ور سره ور سره د دنیا نو خپل یې سمه روا ان سجب دنیا کې تا ته فکر د هغه ته واخله خو دومره تکبر او غرور او فخر مکوا واحسن كما احسن الله اليك او احسان کو د خلکو سره او د الله اطاعت کوه څنګه چې الله تاسو سره احسان کړی چې نعمت دې باندې کړی دی ولا تبغ الفساد فی الارض او فساد ملټو پس مکه کې ان الله لا يحب المفسدين یقینا الله نه خوښي فساد کوونکي خلک قال غوي انما اوتیته على علم عندي یقینا دا ما تر کړې شوې دي د وجه د علم نه چا زما سره دی یعنی زما چې کوم خپل هنر دی د دې هنر په وجه ما تر سره کړې شوې دي دا زما خپل کمال دی او یا دا ده چې دا الله علم دې په ما باندې چې زړه ډیر خسړې یم زړه ډیر نیک سره زړه الله خوخه ما نو زکه ما ته سره کړی دي او لم يعلم ايده نه پويږي ان الله قد اهلك من قبله چې یقینا الله هلاکړي د دنه مخکې مدل قرون د پیړو چې هغه کافرانو من هو اشد منه قوه چې هغه د دنه ډیر زیات طاقت والو او اکثر جمعا او ډیر جماعت والو یا ډیر جمع کون کې د مالونو ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او تپوس نکیږي د ګناهونو په باره کې د مجرمانو نه انده هغه تپوس ته حاجت نشته ده فخرج على قومه د نورم په تکبر کې شورا وته خپل قوم ته پی زینته په خپل ټاټ باټ کې اچ کم زین خایس ده او کم شان شوکت نشوه قال الذين يوتي دې څنګه راووت او دې خلق ولدل په لوی نشه کې په لوی غرور کې راووت نو دنیا دار خلق ولید قال الذين ولا كسانو يريدون الحياه الدنيا چې د دنیا ژوند غوښته ویا لیت لنا کاش چې وې زمونږ د پاره مثل ما اوتی قارون په شان دغه چې قارون ته ورکړ شوې دي انه لذو حظ عظیم یقینا دغه ډېر لوی حصے خاوندو وقال الذين اوتوا العلم او چاته چې علم ورکړ شوی ناوی سوی ویلکم هلاک شي ثواب الله خیر ثواب او اجر د الله ډیر غوړه دی لمن د پر دا چا امنه چې ایمان راوړی او نیک عمل کړی ولا یلقاها الا الصابرون او دا مرتبه دا ثواب د الله نه ملاویږي مګر هغه چاته چې صبر کوي ځان ټینګي دې پردو مالونو ته نه خپکیږي نو موږ الله وي موږ سو کړه په خصف نبی نو خصف کو خخ کړه موږ په زمکه کې دن سادیه هم نه زمين مې وبداره د کور الارض په زمکه کې فما كان له من فئه نو نو د د پاره د جماعت ينصرونه چې د مدد کړه من دون الله سوا د الله نه وما كان من المنتصرين او نو دې چې خپل مدد په خپل کړه دا د خصب خبره راغلی خلک به حیرانو چې دا بسنګه دا آبادی دا دا دور لولي بلډینګونه دا پس بګه خوښنو چرته لاړه نن سبا خلک په دې زلزلې په ځکه حیران دي چې دا دلته خو درې سلور چته بلډینګو نو دا غي خو د یو سو خخت قدر ښکاری او نور نشته دا بلډینګ بیخي مکمل روک ده پس بګه دنه خښ شوې ده او کلی داسې ورک دي چې یو سړی خپل کلی نه پیژني چې ته بهر تله واپس راغې او کلی نه پیژني کلی ته لاړ په لار باندې ورسید کلی نشته نو ګوري هغه ځای خدای هغه غرونه خدای دي خو کلی څه شو نشته دي نو خلق دې یقین راغی چې الله کله عذاب راوستل وغواړي نو بیا هم د قشان یې خخ کی الله دې مخخ کو بیا مدد نه ځان کول شو نه نور مددګارو واصبح الذين تمنوا مكانه واصبح وګرځیدل هغه کسان تمنوا مكانه چې د دې زه د دې مقام تمنا کړي وا بالامس پرون یعنی پرون دا تمنا کوله چې مونږ ته ملاو شي غس وای کأن الله سوي وای کأن الله يبسط الرزق لمن يشاء دا وای پښتو کې مونږ کله کله وایو د دې لپاره استعمالېږي د تعجب لپاره او د پیمانتیا لپاره سکار وشي او د کړی د پاغي باندې استعفه کې اغستی بیا په ستومانه شنو موږ سوایو او وی دا کار بل شانتی شو نو دا شان وای کأن الله یبسط الرزق لمن یشاء یعنی افسوس په مونږ باندې مونږ ته پته نه و دا خو الله له په حقیقت کې چې پراخه کې رزق چې چاره پاره خو خش من عبادی خپل بندگانو نه ويقدروا کما یی ودا وای مونږ خو نه پویدو دا خو الله دې نو الله یقین راغی چې قارون غرق شو لولا ان من الله علينا کچرته الله په موږ باندې احسان نه وکړ لخصف بنا نو په موږ باندې مم د قصه واره شوی و ځکه موږ تمنا کړو کنه چې کاش موږ تم ملاو شوی وي وای کانه لا یفلح الکافرون بیا وای موږ ته پته نه ناکامیابیږي کافران کافران ته د پاره پلا نشته تلک الدار الاخرته دا کور د آخرت د نجالها للذین چې خاص کوم د لړا کسان د پاره چې هغه اراده نه غواړي علوان په لار دی تکبر پس مکه کې او نه فساد غواړي او ښه انجام د پاره د متقینو دی څوک چې راتلو کې په یو نیکي باندې د د پاره خبر بدل د دې نیکي نه او ستا چې په بدې راتلو کړه نو ورکیږي بدله هغه کسانو ته چې بدی کړی دا مگر هغه الا ما مگر دا هغه کانو یعملون چې دوی کول ان الذي فرض عليك القران یقینا هغه ذات چې فرض کړی دی نازل کړی دی تاسو ته تا باندې قران لرادک الى معاد خامخاب واپس کی تا خپل معاد ته ان اخرت ته جنت ته بری بیاي قل ورته وای رب يعلم یقینا رب زما خپو هر من پاغه چا باندې جاء بالهدى چې راتلې وکړو په هدایت باندې ومن هو فی ظلال مبین او هغه څوک هم خپې جنې د دې قران نه مننه کی بعد اذ انزلت رد دین پس دا نازل کړی شوی دی لیک تا ته ودعو الی ربک او را بل خپل رب طرف ته خلق ولا تكونن من المشركين او مکی غتر مشرکانونه ولا تدعو مع الله الها اخر او مرا بل تر الله سره بل اله لا اله الا هو نشتره بل اله مگر دا یو الله دی بل اله بل الله نشتره بل معبود نشتره الا هو مگر دغه دی کل شیء هالک هر یو شی هلاک کیدون کې دی الا وجهه مگر نزاد دغه د باقی همیشه وي له الحكم د دې لپاره حکم دی د دې لپاره فرمان روایت بادشاہی ده و الیه ترجعون او دغه الله ته واپس کېدل دي سوره عنکبوت مکی سورته ده د سورته روم نه پس نازل شوه ده په ترتیب د نزول سره د دې نمبر 85 ده د تیر شوی سورت سره سوره القصص سره د ربط دار چې پای کې بیان د توحید او پاول د عنکبوت کې هم بیان د توحید د چې په تاسو باندې با د توحید په لار کې آزمایښونه راځي د دې دوه سره ربط دی په دې سورت کې تشجیع د حوصله افزایی د مؤمنانو دا او راتنه دا ضعیف مؤمنانو ته د والدینو د حقوقو مسله هم بیان شوې ده. هغه ځوانان چې اسلام یې قبول کړی و، سعد ابن ابي وقاص دی، مور ورته ویې چې زه دې مور یم، نو د مور خبره خو ستاسو په کتاب کې هم راغلې ده چې منئ به، نو زما خبره ومنه چې شرک وکړه او د اسلام پرېږده. د دې خبرې بیان هم الله په دې کې وکړو چې د مور او پلار لپاره به شرک نه پرېږدي، یعنې شرک پرېږدي، الله به نه پرېږدي، د اسلام نه دې اړوي، د شرک خبره درته کوي، بیا به یې خبره نه منې، د دې بیان وشو. او بعضی نو مسلم خلکو ته چې به خلکو وي وی دا دین پرې د ذمہ داری په مونږ باندې ده نو الله فرمایل څوک د چا ذمہ داری نشي وچتولې او کافرانو ته دا وی دې صورت کې بیان دی چې کستاسو په پکړ کې لګ وخت تیر شي لګ ایثار شي نو دا مګړې چې پکړ به نه نیول به نه د مخکینو قومونو مثالونه او عبرت واخلي او بیا دا مسلمانانو ته هدایت دی چې تاسو د ایمان پرې خودو اراده مکوئ خپل کور پرې دی خپل وطن پرې دی خو چې ایمان د نه پاتې نشي نو ایمان ساتلو لپاره هجرت د خپل وطن نه وکړي او د توحید دلایل دی پکې د شرک ابطال دی په دې صورت کې سورې عنکبوت دی الف لام میم الله عالم دی په مراد د دې حروف باندې احسب الناس آیا ګمان کوي خلک اي یترکو چې دوی په پرې خو دي شي احسب الناس اي خلق دا ګمان کې جدي به پرې خو دي شي بغیر د اختبار بغیر د ساز مایش نه اي يقول آمنا دا چې دوی موږ ایمان راوړل او هم لا یفتنون او دوی باندې باز مایش ناراضي ولقد فتن الذين من قبلهم او یقینا ازمایل موږ غسان چې دوی مخکې تیر شوی دي فلا يعلمن الله الذين صدقوا نو یقینا معلومه به الله غسان چې رښتینی دي په دې وینا کې چې موږ ایمان راوړل ولا يعلمن الكاذبين او خامخا معلومي به الله دروغ جن خلق دروغ جن ورشتنی به معلومي معلومي الله ته خاصه معلوم دي خو الله په خپل علم باندې چاله سزا نه ور کوي سو پر ځان د حرکت شوه دی نو دا بخکار کوي الله ام حسب الذين يعملون السيئات یا آیا ګمان کوي هغه کسان چې عملونه کړی دي بد د شرک ان یس ان یسبقونا چې دوی په زمانه مخکې زمانه به بچي سا ما يحكمون ډېر بده فیصله چې دوی کوي هغه څوک چې اراده لري من کان یرجو هغه څوک چې یریږي لقاء الله د الله د ملاقات نه یقینا اجل د الله نیټه د الله راتلونکي د الله سمیع او عالم دی ومن جاهد فانما یجاهد لنفسه او هغه څوک چې jihad کوي نو د دې jihad ثواب بده ته ملاوي د خپل ځان د پاره یقینا الله غنی دی د خپل مخلوق نه د اعمال د دنیا بے پروا دی حاجت وته نشته او هغه کسان چې ایمان راوړل نیک عملونه کړی دي خامخابه لري کوم دا غوینه دا غوی ګناهونه او بدله ورکو خامخا غوي ته احسن الذي یعنی د خ اعمال او هغه کان یعملون چې دوی کول او وسوین الانسان بوالديه حسنا د والدین خبره راغله دا ځکه چې سعد ابن ابي وقاص ایمان راوړل نو مور هړتال وکړ بو کړتال د سعد ابن ابي وقاص مور بو کړتال کړي دي خدا بو کړتال داسې کړي دي پرشتیا بو کړتال دي زمون زماره د بو کړتالیانو په شانتي نه یو خدای زمونږ د زمانه بوکړتال والا خلک دی کنه وې دوی نن بوکړتال کړی دی نو په کوم ورځ باندې چې بوکړتال وکړي نو په هغه ورځ ټولو نه خوراک کوي او دا بوکړتال مقصد د شوبې خو او شاته کوي دوی نو دا ځکه بیا خوراکونه او تکی خصمې خوري دا د سبو کړتال نو د صاد ابن ابي وقاص د مور پرشتیا بو کړتال دی ډوډۍ نه خوري وبنس کی وای بس نه به خوراک او نه بس حکومت چې سود اسلام پرې خې نه سعد بن ابي وقاص خو سره ډیره مینه ده نو دا مور د ډیره لوګي او د تند نه بهوش شو او دا سات سات ورته ګوري سات ابن ابي وقد نوجوان دی خو اسلام قبول کړی دی اسلام نه پری دی چې بهوش شو نو د ضرور راغی د سات ابن ابي وقاص هغه ولا په خله کې سو بور واچولې دا وبې چې تور واچولې نو لګه ولې په هوش کې راغله چې څنګه په وښ ګرانو نو سات ته خیره شروع کړي بده رضی ورته راسي چې ویل نو سات ابن ابي وقاص و ترستوي موري یو خبره به خپ غور واوره ناغي پوه شي کې دې شي اسلام به پریدي ودا خو مور ستا یو ساده چوبوزي یو ساده دی خو کستا په دې بدن کې سل ساو نشي او دا یو یو زما په مخ کې وزي نو اسلام به نه پریدم اوس د خوخه د کخریو کنه خوري الله تبارک وتعالى آیتونه نازل کړل ووصينا الانسان بوالديه حسنا مونږه وصیت کړی تاکیدی حکم کړی انسان تر والدین مبارکی چې خصلوک بو سره کې خو و ان جاهداک کچرته دې کوشش کړي تو شرک بي چې تشریک وکي بي زما سره ما دا غسل ليس لك به علم چې تاسو دغه علم نه فلا تطيعهما نو ظاهر خبره شریک شته نه علم به څنګه راشي نو تابعداري مکو بیا د دیو دواړو الی مرجعکم ما طرف تر اتل تاسو دی په نبئکم زب خبر کم تاسو به ما پاغه سبنه کنتم تعملون چې تاسو کول او هغه کسان چې ایمان راوړ او نیک عملونه کړی خامخا به داخل کم غوي په نیکانو خلکو کې او باز د خلکو ناغه سوق دی یقول چې وای موږ ایمان راوړ په الله باندې نو کړه چې تکلیف او تور کړی شي د الله په لار کې جعل فتنه الناس كعذاب الله نو د خلکو فتنه وګرځي د خلکو ظلم او عذاب وګرځي په شان د عذاب د الله لکه د عذاب د الله چې څنګه یره په کار دو تیخته نو د خلکو د تکلیف نه دغه شان تختی د یریږي بیا او ولئن جاء نصر من ربک او چې تراشي مدد ساده رد طرف نه نو دی وای لا یقولن انا كنا معكم مختصر ملګریو کنه او ليس الله وان ده الله بعالم بما في صدور العالمين عالم خبردار پاغه سبان چې د مخلوق په زړونو کې دي ولا يعلم ان الله الذين اتبعوا سبيلنا د کافرانو مؤمنانو ته زموږ د لارې تابعداري وکړي ولنحمل خطاياكم تاسو ګناهونه به مونږه بار کو دا زموږ وی خلک وای کنه ستاسو اخرت کې زړه مواره به خدا کار وکا الله فرمایي نشي دې موار کې دي وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء او نه دې بارون کې دا وې د خطاګارونه معمولی څه شي انهم لکاذبون یقینا دې دروغجن دي او د قیامت پر ورځ بسی ولا يحملون اسقالهم خپل بوجونه به بار کې واسقال مع اسقالهم او نور بوجونه به خپل بوجونو سره بار کې هغه بسی دیو چې کم خلک گمراه کړي دي دا غي سزا هغه بوجونه به بار کې ولا يسالن ولا يسالن يوم القيامه او خامخا تپوس بکیږي د دنیا د قیامت پر ورځ دا کارونه چې دیو کول دا سيزونه چې دیو هغه خبري چې دیو دروغ جوړول ولقد ارسلنا نوحا يقنا لګلو موږ نوح عليه السلام خپل قوم ته فلبث فيهم الف سنه نو هغه تیر کړ په دې زر کال الا 50 عاما مگر نه 50 یعنی نه نیم سو کال فاخذهم الطوفان نو ول دولره طوفان وهم ظالمون او دو ظالمانو فانجيناه نجات ورکوم موږ د نوح عليه السلام ته او هغه ملګرو د کشته دته وجعلناها دا کشته موږ وګرځوله آیه یو عبرت نخد عبرت للعالمین د پاره د مخلوق و ابراهيم ولګلو موږ ابراهيم عليه السلام کله چې ویلو د خپل قوم ته چې عبادت وکړي د الله او دغه نه ویریږي ذالکم خير لكم دا تاسو لپاره ډیر غوړه دي ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ انما تعبدون من دون الله اوثانا یقینا تاسو عبادت کوئ د الله نه سوا د بل چا د بوتانو وتخلقون افکا او تاسو دروغ جوړوئ د ځان ان الذين تعبدون من دون الله یقینا هغه کسان چې تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه لا یملکون لكم رزقا دوی نری مالکان تاسو د پاره د رزق فبتغوا عند الله نو طلب کړئ د الله سره رزق واعبدوه واشركوا واشكروا له او د عبادت وکړئ دا شکر ادا کړئ الیه ترجعون دغه الله تاسو واپس کیدلی و ان تکذبوا فقد كذب امم من قبلكم او که تاسو تکذیب وکړو نو تاسو مخکې امتونم تیر شوی چې تکذیب کړو هغه سود عادیان سمودیان او داغه نه علاوه نور وما علی الرسول الا البلاغ المبین اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق آیا دو نګوري څنګه ابتدا کوي الله د پیدا کول ثم يعيده به واپس کوي ان فی ذا ان ذلک علی الله یسیر یقینا دا په الله باندې ډیر آسان دي ورته وایي سیرو په لار دی وګرځي پس مکه کې نو ګوري څنګه پیدا کوي څنګه پوډم بزل الله پیدا کړی دا مخلوق دی ثم الله ينشئ النشئه الاخره بیا الله بل ځل بم دل زندگی ورکی ان د مرګ د پس په آخرت کې ان الله تعالی کل شیء قدیر الله پارس باندې قدرت لري يعذب من یشاء عذاب ورکی هغه چاته چې خوښ شي او رحم کوي هغه چاته چې خوښ شي و الیه تقلبون او دې الله ته تاسو واپس کیږي او نه تاسو خلاصیدون کې بزمکه کې او نه پاسمان کې او نشته تاسو لپاره د الله نه سوا هیڅ ولی مددگار و دوست ولا نصير نه مددگار والذین واغسان کفرو چې کوپر کړه بیا آیات الله د الله په آیاتونو نه په دې قران باندې ولقائه او دا په ملاقات دغه خلک دی چې مایوس شوی دي د رحمت زمانه د جنت نه او دغه خلک د دوی لپاره عذاب دردناک دی فما کان جواب قومه نو جواب د قوم د مگر دا چې وی وی اقتلوه مړ کړئ دې او حرقوه یې وسوځوي فانجاه الله من النار نو الله غل نجات ورکړ ورنه یقینا په دې کې خامخا نخې د پاره دغه قوم چې هغه یقین کوي وقال او ویل ورته هغه انما اتخذتم من دون الله اوثانا یقینا تاسو نیولې د الله نه سوا او سانن بوتان مودته بینکم د محبت ذریعہ په خپل مینس کې ان تاسو مینس کې د محبت قدر مشترک هغه د بوتان محبت دی د بوتان عبادت دی فی الحیات الدنیا د دن د دنیا په ژوند کې دا سړي ثم یوم القیامت بیا د قیامت په ورځ بسالی یکفر بعضکم ببعض تاسو بل یو بل نه انکار کوي ویلعن بعضکم بعض او په یو بل باندې لعنت وای و ماواکم النار تاسو ټکانه جهنم دی او نشته تاسو لپاره څوک مددگار فآمن له لوط نو پر ابراهيم عليه السلام باندې ایمان راوړ لوط عليه السلام او هغه وی اني مهاجر الى ربي یقینا زه هجرت کوونکې مخبر رب طرف ته انه هو العزيز الحكيم ووهبنا له ورکم مدت اسحاق او يعقوب او ګرځوم په اولاد درک نبوت او کتاب او ورکم مدت اجر د په دنیا کې او یقینا د په آخرت کې لمن الصالحين د صالحانو نبي ولوط اسقال لقومه او موږ لوط عليه السلام لګلو کله چې خپل قوم ته انکم لتاتون الفاحشه یقینا تاسو راځي به حیاي کارته ما سبقكم بها من احد من العالمين چې مخکیواله نه کړې په دی باندې اچھا د عالم نه د مخلوقاتو نه اينکم لتاتون الرجال شهوت لتاتون الرجال آیا تاسو راتل کوی سړو ته په شهوت باندې وتقطعون السبيل او تاسو لارې کټ کوی راځي کوی وتاتون فی نادیکم المنکر او تاسو راتل کوی په خپل مجلسونو کې د غلط کار د ظالمانو چې پټم دا کار نو په مجلس کې دن نه څنګه چې مجلس کې خلک چیس کی نور کارونه د مجلس کارونه کوي دا د دوی د مجلس د کارونو یو حصہ وا دا به حیاي فما كان جواب قومه نو د قوم جواب د نو بغیر دی وی قالوا ایتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين لا ورد الله عذاب کته رښتینه نو هغه وی ای زما رب مدد وکړه زما پر قوم مفسد باندې ولما جاءت رسولنا ابراهيم او کله چې راغل الاستاذ زمونږه فرشتي ابراهيم عليه السلام ته بالبشرا په زیر باندې زیر راوړو د اسحاق عليه السلام او دا غد رسول یعقوب علیہ السلام قالو نو وی ان مهلكو اهل هذه القريه مون دې کلی والله هلاکون کړه صدوم کله چې ان اهلها كانوا ظالمين یقینا دې اهل ظالمانو قال اول ورته ابراهيم عليه السلام ان فيها لوطا يقينا پدې کې لوط ور پکې عليه السلام ناغو یې مونږ ته پته را بمن فيها چا سوچ پدې کې دي لنو نجينه خامخم بغل نجات ورکو اهله او داغه اهل ته بم نجات ورکو الا امراته مگر نه خزر هغه هغه ته نجات نشته دي رجزا عذاب من السماء الى اسمان د طرفنا بما كانوا يفسقون په سبب د رجل نه فرمانی کوله ولقد ترکنا منها او یقینا پریخ او مونږه بنها د دین آیتن یو نخه د دې مونږه پریخو دلا د قوم لوط د دې کلو نه یو نخه غ نخه سره بینتا واضحه ده او هغه بحر مردار د ډډ سی چورته وای دا بحر مردار هیڅ زنده سر پای کې دن نه پای مړکیږي پکې ختميږي پکې دا اوس هم پروت دی لقوم یاقلون د پاره دغه قوم چې هغه عقل لري ویلا مدین اخاهم شعیب نو مدین والتم دا ورور شعیب لګل علی السلام ناغه ورته وی زما قوم عبادتو کې د الله او یو یریږي د ورځې د آخرت نو مگر دې پزمکه کې فساد کوونکی دوی داغه تکذیب کو په خزت فاخذتهم الرجبه ونول دی لره زلزله فاصبحوا في دارهم جاسمين وګرځیدل دی په خپل کورونو کې جاسمين پراته یعنی مړه نسکور پراته وعاد او سمون عادیان او سمودیان وقد تبين لكم او یقینا واضح شوی دي تاسو ته ښکارا شوی دي تاسو ته من مساکنهم دا غوي د اوسېدو د ځایونه د ښکارا دي کنه وزين لهم الشیطان اعمالهم خیستکړي دوی ته شیطان عملونه د دوی په صدهم عن السبيل نو بن کړي دوی د لارې نه وکانو مستبصرین او دا ښه عقل من خلک دا بے وقوف نه وو د دنیا په کارونو کې ډیر زیات مستبصرین دا ډیر زیات روشن فکر وو روشن خیال خلکو دا کله دا براډ مایندډ خلکو وقارون او قارون او فرعون او هامان ولقد جاءهم موسی یقینا دیو تر هغه موسی علی السلام په ښکارا معجزات سره نو دیو تکبر کو پزمګه کې و ما كانوا سابقین او نو دیو زمون مخ کې کیدون کې یعنی د عذاب نه بچ کیدون کې نو ومنهم من اغرقنا او بعض دناغه چې موږ غرق کړو قوم د فرعون او نوح قوم د نوح علی السلام وما كان الله ليظلمهم او نو الله چې ظلم یې کړی په دې باندې ولیکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو په خپل ظلم کو مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثال دا کسانو چې دوی نیولې د الله نه سوا نور دوستان شریکان بوتان کما مثل العنکبوت په شان د او دا الله زبردست دی حکمت والا دی وتلک الامثال نضربها للناس او دا مثالونه چې بیانوي موږ د خلکو لپاره او نه پويږي په دې لره او ما يعقلها الا العالمون نه پويږي په دې باندې مگر عالمان خلق الله السماوات پیدا کړی د الله اسمانونه پیدا کړی د الله اسمانونه او زمکه په حق سره ان فی ذلک لآیه للمؤمنین یقینا په دې کې نخد لپاره د مؤمنانو اتل ما اوحی الیک من الكتاب لولا هغه څه چې تاسو وحی کیږي د کتاب نو واقم الصلاه او منس قائم کا ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر یقینا منس بندول کی د بے حیاي نه او د ګناهونو د کارونو نه ول ذکر الله اکبر او ذکر د الله ډیر لوی دی والله يعلم ما تصنعون او الله پوهیږي په هغه سبا چې تاسو یې کوي دې ځکه د مانزه خبره راغلی ده نو منز د ګناهونو نه بندول کوي خلق وای خلق مونږ کیو د ګناهونو نه بنديږي د مونږ کار خدای چې مونږ بندول کوي خو کچا مونږ وکړو په دې کې د بشمار تفصيلات یو خلاصه صرف دا تاسو واوري چې کچا مونږ وکړو نو مونږ به بند کی نو مونږ لا مونږ نه کړي څوک چې مونږ نه بند کړي د دې وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حدیث ته من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاه له کم کس چې منز د ګناهونو نه بند نکو د منز کې ګناهونه په پرې نه غو د بانځه نو د منز نه قبول شوه ځکه کوم منز د کړه وې یقینا دی به بند کړو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی من لم تنهو صلاته عن الفحشاء والمنکر لم يزدد بها من الله الا بعدا کم مون ستر گناہون نه بند نکړو نیکو ته ماده نکړي نو نه زیاتیږي د الله سره په دې مانزه باندې ستاره لپاره مگر د الله نه بعد زیاتیږي قربت نه زیاتیږي نو پکار دار چې مونږه منځونه وکړو یو سره دا سوچ وکي کنه چې دا مونږ کول سری څنګه چې ډوړی خوري کنه نو ډوړی کې خلک ډوړی جوړي بیا مېده کوي به تیرې کنه دا خوراک دی یو سره دا تصور خوراک هم دغه دی نو د خټه جوړه کی خټه راوالی دی ډوړی جوړه کی به مېدم کی به تیرم کی او وې زما خو صحت خراب شو او خوراک کوم خلک خوراک کوم هغه ته خوراک نه نه خوراک کوم بیا نه خکېګم ته پوسټ خلک نه سخره نو دا سم خو بس خوراک کوم نو خاورې دي نو خلک وته کنه تا خوراک نه کړي دا پرې دا خوراک وکا نو بیا بالا طاقت ورشي نو کوم زم وکړو نو مونږ هم د ګناهونو نه بن کی یو سړي بارا کې چات نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی ودا پلانې منځونم کوي او ګناه دم کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خیر دې لک صبر وته کوي دا منځ به بند کیته دا موږ ود باندې اثرو کې بند کی خو کوم موږ بند نکو نو پوښه موږ موږ نه دی نو کومګه موږ نه وکړو کنه څنګه الله فرمای مؤمنان به غالبي خو کوم مؤمنان شوي کنه دغشن منز بندول کوي خو کومګه منز وکو نو پکار دي چې موږ منزونه وکو ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن او جګړه مکو اهل کتاب سره مگر پاغه طریقه چې هغه خطرې کوي د دعوت طریقې خي طریقې بیا کو څه زیاته کې داسې نه وي چې تر هغه لپاره لمدن وړي بس چې ورازه بس سره ته وای نه خصلوک وکي نه دې خلکو سره بیا خصلوک مکوه وقولوا وای آمنا بالذي ایمان راوړ پاغه سبحان چې تاسو نازل شوی د مونږ ته او نازل کړی شوی د تاسو ته زمونږ اله او تاسو اله یو دی ونحن له مسلمون موږ داغه د پاره تابعداري وکذالک انزلنا الیک الكتاب او د قرانګي موږ را لګل د تاسو کتاب فالذین آتیناهم الكتاب یؤمنون به یقینا هغه هغه کسان چې ورکړه د موږ ته کتاب دی په ایمان راوړي دا مؤمنان د اهل کتاب مراد دي ومن هؤلاء او د دې اهل مکه نه من هغه سود یو منو چې ایمان راوړي دا, دا د مکه مؤمنان مراد دي او وما يجهد بآياتنا انکار نه کوي زموږ د آیاتونو الا الكافرون مگر کافران وما كنت تتلو من قبله من كتاب او نوې ته چې تعالی سور دینه مخکي س کتاب ولا تخطه بيمينك او نه تاسو لیکل کول په خپل لاس باندې اذا لرتاب المبتلون نو کدا وې تاسو لوستل کول او لیکل دی کول شوې نو دی باطل پرستو به شک کړو چې دا ځان لیکل نو ته لیکلم نشي کوله دا بل معجزه بل هو آیات بینات بلکې دا آیتونه دی واضح په صدور الذين چې دا محفوظ دي په سینو دا کسانو کې چې علم متور کړی شوی دی او انکار نه کوي دا آیتونه زمونږ نه مگر الا الظالمون مگر ظالمان انکار کوي دا نور خلک انکار نه کوي وقالو وایو لولا انزل عليه آیات آیات من ربه ولنازله بدبانه معجزات طرف د رب دنا ورقل ورته وای انما الایات عند الله یقینا النخی ټول د الله سره دی والله قادر دی پر علی ګلو باندې و انما انا نذیر مبین او یقینا زه خو يرون کې ښکارا یم او لم یکفهم آیا کافی نه لري د پاره ان انزلنا علیک الكتاب چې یقینا من نازل کړی دی تا ته کتاب یتلا علیهم ذلستکی په دی باندې ان فی ذلک لرحمتا یقینا په دی را لګلو د قران کې رحمت ته خامخه و ذکر لقوم یؤمنون او نصیحت دې لپاره قوم چې هغوی ایمان راوړي قل ورته وایه کفا بالله کافی دی الله بیني و بینکم زما او تاسو په منځ کې شهیدن گوا یعلم ما فی السماوات والارض چې الله پویږي په هغه سم چې په اسمانونو کې په زمکه کې دي والذین آمنوا بالباطل او هغه سان چې ایمان راوړي په باطل باندې یعنی دا الله نه بغیر په بلچا په عبادت د شیطان وکفروا بالله او کفر کوي په الله باندې اولئک هم الخاسرون دغه خلق تاوانیان دي ويستعجلونک بالعذاب او دوی جلتی کوي تا نه ستانه په عذاب باندې چې عذاب راولا ولولا اجل مسمى او که چېرته نیټه مقرره نه وي لجاءهم العذاب نخام قراغله به دوی ته عذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين او یقینا جهنم جی ويقول ورته وای ذوقوا ما كنتم تعملون اوسکه تاسو سزا د هغه څه چې تاسو کول ما یعنی جزاء د هغه څه چې تاسو کول یا عبادی الذين امنوا دې ځکه چې د صورت په خلاصه کې مو ویلو چې د هجرت حکم شوی دی چې عبادت نشي کوله په یو ځای کې د الله بندگی سم نشي کوله نو دا پرې د بل ځای ته لاړ شه د دنیا پر رزق پسې مګرځه د الله بندگی چې کوم ځای ښه کوله شي الته ورسه یا عبادی الذین آمنو ای زما بند هغه بندگانو چې ایمان هم راوړی دی ان ارضی واسعه زما زمکه پراخه ده ګوره فیا یفعبدون نو زما عبادت وکي دا غزوعفا د مکی مسلمانان چې کمزوري خلکو ایمانونه کمزوري ایمان راوړم او هجرت ته نه تیارې ده نو الله ورته زما بندگانو چې ایمان راوړلې تاسو زما زمکه ګورئ نه چې وصیا ده زما عبادت وکړئ نه وزیر دې نه بل څه تلاش شي زما بندگی وکړئ کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ دی ثم الینا ترجعون بیا ما ته تاسو را واپس کېدل دي والذین آمنوا ورچا کسان چې ایمان راوړ او نیک عملونه کړی دي لنبو انهم من الجنه غرفا خامخا زیب ور کم زاوی ته من الجنه الجنتنا غرفا دا بلند بالا معنی چې بهیږي بلاندې د هغې نه نهرونه همیشه به ویدو په هغې کې نعم اجر العاملین ډېر ښه دی اجر د عمل کوونکو الذین صبروا هغه کسان چې صبر یې کړی په تکلیفونو باندې وعلى ربهم یتوکلون او په خپل رب باندې دوی اعتماد کې ډاډه دي وکأی من دابة لا تحمل رزقها او سمره ساروی زنده سر دي سمره زنده سر دي یعنی ستاسو نه علاوه د انسان نه علاوه دا باقي سمره سجدي لا تحمل رزقها دی په رزق بارای نه په شاکه یې نه چې بوجیرا په شاکه ورسي او ځان ذخیره کی د کال د پارس کیری یو میګه لګ ذخیره کی او بل نه حیوانات ماهرین لکی یو بل زناورم دی یو مرغې له کارغه دیم ذخیره کی خو دې سه عجیب ذخیره کی تاسو به حیران شئ چې ته پته نه غته خو پته خو ډیره عجیب ذخیره ده د چې څه خشه بیا مکنه غوخه یا بل څه شي ځان سره اوچت کی نو دی و چیرې کې د شپ سبا ملاو نشم دا بزان لکېدم نو دا ویسی یو زیتا کند ولا وکني او پای کې دن پټ خخ کی نو د دې سبا ته بیا ضرورت راشي چې وسه خړل پکړه بس نشته ده نو د لاړ شي ګوري ګوري داغه نه پیدا کوي بیا نو د چې څومره څه شی ذخیره کوي بیا نه بیا ته نه ملاويږي دغه محفوظ کی دی خاله شي ویم نه خوري ذخیره کی بیا ته پته نه چې هغه چرته ده نو دوباره چرته ونه خوري بیا بل ځل بیا ذخیره کوي خو ذخیره چرته پیدا نکړې شو خو د لوګي نه مړم نشو د لوګي نه مړم نشو ډیر مخلوقات د سری چې هغه خپل رزق باري نه الله يرزقها و اياكم الله دې تم رزق ورکي او تاسو تم رزق درکي او هو السميع العليم او دا الله سميع او عليم دی او ردون کې علم والده ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض او کتر دینه ته پوسو کې چا پیدا کړی د اسمانونو او زمکا وسخر الشمس والقمر او پیدا کړی تابع کړی د انوار او سپوږمۍ لا یقولن الله نو دی بوای دا خو الله کړی دی فانا یؤفکون نو کم طرف ته دی ګرځول کیږي بیا الله يبسط الرزق لمن يشاء الله فراغ غیر رزق دا چاره پر چې خوښ شي من عباده د خپل بندگانو نو يقدر له او کمې دا غره پر په اندازه کوي ان الله بكل شيء عليم يقين الله په هر څه علم لري ولا ان سالتهم من نزل من السماء ماء او کته تپوس وکړي د دینه سوګ د جنازلی د اسمان نو به فاحیا به الارض من بعد موتها د ژوند کې په هغه سره زمکه رسته د مرګ دا غنه د وچوالینه ليقولن الله نو خام دی ووي چې دا الله دی قل الحمد لله نو وایا چې الحمدلله چې دوی اقرار وکړ بل اکثر هم لا یاقلون بلکې اکثر د دیونه نه پويږي وما هذه الحیات الدنیا او نه لا ژوند د دنیا الا له ولعب مگر دا تماشا او کېل دی و ان الدار الاخره لهي الحيوان او یقینا کور د اخرت هم د قاصل ژوند دی اصل زندگی ده لو کانوا يعلمون کچ ته دی پوی دی فاذا ركبوا في الفلك نو کله چې دوی سوار شي په کشته کې او د غرق نه یریږي د غرق کېدونه دعوا الله مخلصین له الدين نو دی الله را بلی او دین خالص کړه غد پاره وچ بس تا عبادت وکړو فلما نجاهم الى البر نو چې کله موږ نجات ورکړو دوی ته وچتا اذا هم یشرکون نو دوی اچانک بیا شرک کوي لیکفرو دا دې لپاره چې دوی انکار وکړي دیو دی انکارو کی بما پاغس بنی آتیناهم چې ورکړل د موږ دیو تولی تمتعو او مزید واخلی پسو پیالمون زرد چې دیو پوشي او لم يروا ان جعلنا حرما امنا آیا دیو نګوري چې ګرځول د موږ د حرم د امن زه دیو دې ته دا لګه معجزه ده چې په ټوله دنیا کې سکیږي بے امنی ده او دا حرم د دیو لپاره د امن ذریعہ ګرځیدلې ده او یتخطف الناس من حولهم او تختول کیږي خلک د دیو نه غیر چا پیرا او دیو ته امن حاصل ده اف بالباطل یؤمنون آیا په باطل باندې نه په بوتانو په شیطانانو دیو یقین کوي او بنعمت الله یکفرون او په نعمت د الله نه انکار کوي دا محمد صلی الله علیه وسلم ده او دا شن اسلام ده ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا او څوک دی چې وتړي په الله باندې دروغ دروغ سوتړي دا داوا چې د الله لپاره شریک هم شته دی او کذب بالحق یا تکذیب وکړي د حق لما جاءه کجد تراغه دا پیغمبر او قران الیس فی جهنم مسول للکافرین آیا نه ده په جهنم کې مسون ټکانه للکافرین د پاره د کافرانو والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا دا د آیت ده چې دی باندې که سړی غور وکړي کنه ځان په لګونه پوه کی نو دا ټول ټول مشکلات حل کیږي ټول مشکلات به حل شي دا چې مونږ وایو زما وس نه کیږي د دې کار کولو زه صلاحیت نه لرم د دې کار د دین کار نه کنه عبادت کول دي د دې کار مې وس نشته دی دا یو دینی کار د زما وس نه کیږي زما توفیق نشته دی بل مال چل ناراضي د دې لیکلو چل ناراضي د لوستو چل ناراضي د دې کار کولو چل ناراضي دا ټول خبره دینی چې کوي خبرې دي نو د دین مونږ ټول به فکر کوي دا آیت فرمای والذین جاهدوا فینا والذین جاهدوا فینا هغه خلک چې جدوجہد کوي زمونږ په لار کې فینا زما د دین د پاره زمون په لار کې د اسلام د غلبې د پاره د اطاعت د الله د په پلار کې چې څومره کوشش هم کوي نو د دعوت او تبلیغ نه واخله تر د قتال په سبیل الله پورې چې څومره کارونه دې کول غواړي کنه چې دا وکی خدا کارو ټول زما د رضا لپاره وي والذین جاهدوا فینا بیا الله فرمید الله وعده لنهدینهم سبلنا نزبا راهنمایي کوم د دیو لار خپل ته یعنی زموږ لار خیمه دا مخه بوته زکولا و مبیا ته سره پر هداو کا اخلاص په درو چت شه او بلا او تړه نو د دین چې څومره کارونه دي نو ستا صرف راوتل دي وخت لګول دي او زب لارې به زکولا و ما چې طریقې برته زخه ما تقریر بم د زخه ما او معامله فهمی بم د زخه ما او کم ځګ تا کار شروع کړل مسله راغله د جرګي ضرورت ده نو خلک د شری جرګمار نه په جرګنه پويږي دا چې کله کار په اخلاص شروع کی نو الله دې سي علم د دې جرګې متور کی دې سي خبرې په الهام کی په دې دوران د دې جرګه کې په دوران د درس کې د څه خبرې بدل تراولي په یو ځای باندې پويږي نه پويږي به یو خبره چې کله ضرورت راشي نو الله به ته داسې دروخي ته به حیران شي د څه خبرې به ذهن تراشي د څه لارې بدل تراوزي چې یو لار بندره لس لارې به نور درته کولاو پرتی او ته به خييني بالکل لکه چې سوار لسمه سپوږمۍ د تو پکې رواني یا روخان او رز ده او تا ته هر څه معلوم دي د قصې بروانه لنهدینهم سبلنا مونږ بخپل لار در تخایو دا ولی و ان الله لمع المحسنین او یقینا الله د محسنانو سره دی ته هغه کسانو سره چې د الله اطاعت کوي نیکی کوي د الله مدد په دنیا کې هم او په آخرت کې د دیو انجام هم دا ټول کې الله د دیو ملګری دی الله دې زموږ ملګری شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دا د نن ناس تاسو یو اعلان ووري ان شاء الله العزیز دا زمونږ چې کومه سلسله روانه ده نو دا سلوي خرزي مونږ تاسو سره وعده کړې و چې څلوېښت ورځې به دا سلسله وي په دې کې به مونږ دوه ختمونه کوو یو ختم په تراو کې ان شاء الله العزیز او بل ختم د قران د ترجمه او د تفسیر ختم نو دا وی سلوي خرزي ان شاء الله العزیز په 31 اکتوبر به پوره کیږي نو 31 اکتوبر چې کوم ماسختن دی